نو خطاب دې مؤمنانو ته او چې کله الله هو یا ایه الذین آمنو معنا دا چې روان خبره ته وکشه د ایمان تقاضې بیانې نو الله فرمایي یا ایه الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړل دي لا تقربوا الصلاه تاسو منځ دې کېږي مستا پدا سه حال کې وان تم سکارا چې تاسو سکارا پنش کې نو نشي په حالت کې مستمنځ دې کېږي نو دایات ساته د شرابو د سکلو ابتداء اجازه تو اسلام کې صرف الله هغه آیات نازل کړو چې دویمه سپاره کې د یسالون کان الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما تانه تپوس کې شراب مبارک وتوای دي کې ګناه لوی ده پایدیم دي د پاره د خلکو خرڅي تجارت کوي او ګناه زیاته ده نه پنه نقصانات یې سوا دي د پایدینه دا لومبنه سټپو دویم سټپ کې بیا د دې نه من راغلی ولا کدل ته کې چې شراب اوس کې نو مستمنځ دی کېږي نو حرمت راغله او لومبي کې صرف کباحت راغله دویم صورت کې حرمت حاصل راغله په حالت د موس کې حرام وبس چې سکل بری نو موس دوران کې سکل منو ځکه موس کې بیا سړی په سبق باندې نه پويږي او بیا اخره کې دریم نمبر کې و مسی بارکه براشي یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا ګندګی ده د عمل د شیطان نه دی نو حرمت د شراب بیا مکمل راغلی هو بنشو نو دا آیات دا هغه حرمت بیان دی ابتدا کې د موس حالت کې بیان دا بیا منسوخ شوی دی مکمل حرام شوی دی نو الله هغه بیان کوي خدا بیان منسوخ دی هغه وخت کې اسکل جایز او موز وخت کې اسکل نو په کار بس یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل دي لا تقربوا الصلاة تاسو منځ دی کېږي مستوان تم سکارا په داسې حال کې ان تم تاسو چې سکارا په نشکیه حتا تر دې پورې ته تعلمو ما تقولون تعلمو چې تاسو پوهیږئ نشو تختی او پوهیږئ ما فاغا الفاظو تقولون چې تاسو وای نو بیا کوم مستنیز دی کېږي چې نشلړ شي بیا خیر دی ولا جنوبن او تاسو منځ دی کېږي دی مستا په حالت د جنابت کې ولا جنبن او من نږدې کې په داسې حال کې جنبن چې تاسو سه په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تاسو تیرې دن کې د لارې عابری سبیل تیرې دن کې د لارې نو څه مطلب بعض علما دا معنا کړي عابری سبیل جمعات باندې لار دا او جمعات باندې تیریږي نو حالت د جنابت کې نو صرف ته جمعات کې لار تللی دا نو په هغه لار باندې حالت د جنابت کې تیرې دی شي نو دې کې د بیان د حلت د جنوب دی په تیرې دو د مسجد باندې چې مسجد باندې تیر شي او یا الا عابر سبیل دا حکم دو عذر حالت ته د دې حکم را بیان دی د دې حکم بیان را روان دی و ان کنتم علی سفرن سره پلار تیریږي مسافر او بنشت سبا کینو د دې بیان هغه را روان دی ولا جنوبن او تاسو منځ دی کېږي دا حال کې مستجنوبن چې په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تاسو تیرې دن کې د لارې صرف تیرې کې موز نه کوي جمعات کې حتا تا تسلو تر دې چې تاسو لام به و ان کنتم او کچریه تاسو مرضا د دې جنا بیان د حکم د عذر دی نړومبه کتا سو مریضان یې او علا سفرین یا په سفر باندې نو دویم صورت او جاء احد منکم من الغائط او جاء یا راشی احد یو تن منکم دستا سنا من الغائط د حاجتنا آیت کند ته وي کند کې سړی لوی بول واړه بولو کې او دال تن راشي دا درې صورتا او لا مستم النساء یا تاسو مسکه خذلرا نو د دې دوه معنی شوی دي لامستم النساء او جامعتم النساء یعنی جماو کې بی بیان سره خپل ازدواجی تعلقات وساته نو داس لازمان مات شي سړی باندې جنابت راشي او او لمستم النساء یا د دې معنی د لمس د بعض علماو د شوافی او مسلک دا دی چې د دې نه مراد انسان او د سکی او مشتها تخذ د انسان هغه طرف ته خپل تقاضې شهوت راوچتيږي اجنبي خزه هغه لګوتي ورلي یا خپل بیبي د ګوتي ورلي نو دې سره او د سماتيږي نو بازی وای چې دا غي مسلک دا چې ګوتې دی ورل نو د خزي ګوتې ورلو سره چې هغه تخپل ضرورت تقاضې شهوت راځي نو هغه سره او دسمات شي او بازی دا غي تعویل کوي نه ګوتې ورلو سره ځکه ماته کی چې سړی زنانه له ګوتې ورلی نو خامخ بیا د انسان نه هغه سيزونه چې هغه سره او دسماتيږي چې هغه ته مزي ویل کیږي نو هغه مزه سره بیا د انسان او د سمات شو نو به هر حال اره معنا چې راواله کله جما ولا معنا راواله او که صرف د ګوت ورلو ولا معنا راواله د بازو په نسبت باندې او د بازو په نسبت باندې ګوت ورلل یعنی انسان نه اوبلړ شي مزي نو او دس خو مات شو بهر حل اره معنا چې راواله او دس مات شو نو دې سلورو صورتونو کې یا مرضا یا په سفر یا لوی واړول یا کور ور سره ازدواجی تعلق داو کې فلم تجدو ما نو بیا تاسو نمو مې او بولرا یعنی تلاش د وبو دیو کو خوب دې نه مونته لم تجدو یوه او اوبو ملاویدل الګي کی سړی د اوبو تلاش وکي نو دلته الله وی تاسو اوبو نه مونته مطلب دا چې تاسو تلاش اوبو کو اوبو ملاو نشوي ځکه که اوبو ملاویږي او د موز وخت درنه نزین اوبو په تلاش کې اوبو به وګوري موز بو کې تیمم د ضرورت نشته و ایدیکم بضربه واحده او یو گزار زمکه لورکا دواړه نو چې خار وسر راشي نو په هغه باندې لاسونه مسکا و ایدیکم او لاسونه خپل نو ګور دې کې یو څو مسلو باندې ځان پوهه کې ځان سره ولیکه مریض دی د مریض اوبه موجود دي خو حکما د هغه په حق کې موجود نه دی ولې ځکه هغه بیمار دی نو بیماری دو صورت ولیکي که بیماری وګديږي یا زیاتیږي د دې یری د بیماری د اوګدیدو یا د زیاتیدو یری نو که او به موجود دی هم د په حق کې داسې دي چې او به موجود نه دي د تیمم کول شي یا او بشتا خو کم سے کم د یو میل په فاصله باندې سلور زل الله صدا هغه مقدار راغله سلور زر الله سلور زر غزا نو کوم مسافر دی او که غیر مسافر دی چې وبې یو میل کې دي نو تیمم درسته او کوم موټر سایکل گاډي د سره دی رسیدې شنو بیا تیمم نه دی وکړ یا دا سه زیاده چې وبشته خرسه نشته یا بوک نشته یا کوی خوا کې زمره ولاړ دی نو کدا وبشتم نو دا وبد نشوالی په حکم کې دي او بوشتا رسینشتا بوکنشتا یا کوئی هوا کې دشمن دی یا سبل سره نو کوبه نږدې موجود دی نو دا په حکم د دې کې دی چې گویا کې موجود نه دی بیا بل مسله دا زیات ساته سعیدن طیبن زمکه ته کس کول نه هر هغه شی چې هغه د زمکه د جنس نه لري او د زمکه د جنس نه هغه سیز دی چې نه اور کې ویل کیږي او نه سوځي نو اور کې ویل کیږي او نه سوځي نه د زمکه د جنس نه نو هغه چې میده کې او لاس سره دوړه ولګي او هغه دوړه په مخه په لاسونو سنا سره شنو پاغي سره تیمم کیږي البته چونه صرف داسې ده چې دا سوزینه ورګین ویلې په دې باندې کېږي د بارکه د علما کول دي چونی باندې درست دی او بل اخیری مسله دا وره چې تیمم دا او دسه د غسل د دواړو لپاره کول شي د کار لامستو من نسام راغې نو الته کې غسل لې او د تیمم ذکر راغې او لوی وړو وړو بول تذکرم رااله نو لوی وړو بول باندې او دس راځي د دواړو د پر الله تیمم ذکر کنو معنا دا شو که یو سړی جنابت کې دی او بنشته یا بیمار دی کور کې دی یو سړی ټول عمر بیمار دی مطلب دا خو نه چې بس دی به خزینه جدای د غسل لپاره هم کول شي نو تیمم د غسل او د بیا د سه دواړو لپاره کول شي دواړه تیمم یو شی دی پر اکثر پنیت سره دی کله لامبلو د لپاره کې لامبلو نیت او کو دست لپاره کې او دست نیت کو د دواړو لپاره کې یو تیمم کو د دواړو نیت پکې وکا د دواړو لپاره دا کيو تیمم ستاره لپاره هغه کافی دی نو دا مسله هغه یاد ساته دا څنګه به ورسره ان الله یقینا الله تعالی کان غفوا عفورا ډېر ډېر عفو کوونکې او ډېر ډېر مهربانه بخش ډېر ډېر بخشش والا او یشترون په معنا د یختارون الضلالته ورکی گمراه لره دا مجاز مرسل اشترا خو دې ته چې شي ستاره ډېر خوخي هغه د پر پیسې ار سره جمع کې اخلي د دې د گمراهي د څه خوخه ده چې څنګه د خلکو یو بهترین شی او ځان له اخلي نو دې هم داسې د گمراهي خوخي والله عالم بعدائکم والله الله تعالی چې دی عالم ډیر خپوی دی بعدائکم په دشمنانو تاسو باندې وکفا بالله کافر با زائده د کفا فاعل دو کفا فعل فاعل لفظ الله دی وکفا بالله کافی دی الله تعالی ولی دوست وکفا بالله کافی دی الله تعالی نصيرا امداد کوونکې نو مخکې الله پرمایل دی گمراه دي او تاسو نم لار خطا کوي گمراهي څه ده الله دا غي بیان کوي من الذين دا کسان هادو يهوديان دي يحرفون الكلمات دي اړوي کلمې د خپل کتابونو د تورات او د انجیل عن مواضعه د مانو خپلنا د خپل ځای نه اړي د معنی نه اړي نو تحریف معنوي کوي خپل کتاب کې او یا یحرفون منو کې اړوي عن مواضعه د خپل ځانه د خپل ځانه اړي به تغییر لفظا او مانن لفظا وړي یو لفظو باسي بل پکې راولي وایړي اړول دام شو او مانن یې مانن وړي معنی یوی دی ول بل معنی کوي او جميعا یا لفظ او معنی دواړه کوي نو کله لفظي تحریف کله معنوي تحریف کله لفظي او معنوي دواړه تحریف کتاب د خپل منشا تابع کړی دی بس چې سې زړه غواړي نو کوي ويقولون او دی وای سمعنا من غوریدل نو لسانن وای نبی اسلام بسوي منافقان وبګي پیغمبر ته خیره کوي واسمع خبر اور خو غیر مسمع مسمع د مفعول څخه ده تا ته دی اورول او نکړې شي ینه خدای دې کون کا پیغمبر ته خیریم کوي ظالمان دا د کړي خدا اوس چې يهوديان دي او د اسرایل د فلسطینیانو وطن قبضه کړي دی وغي باندې بمبارای کوي دا دک خلک دي چې پیغمبرانو ته ودا سي خبرې کولې خپل کتاب سره پیدا لبي کولی او سم تورات راغستې بانګ بانګ کوي د خدای تر طرفه پکې یو ټکی دی یا پنځه ټکی دی نور ټول د ځانه جوړ کړي بانګ بانګ کوي لګیا دي واسما وورا غیر مسمعین اورول دیو نکړی شتا تا وراعنا ویقولون راعنا او دې څه وی راعنا خراعینا لیم بالسنتهم په داس حال کې چې تاون کې جب خپلې دا چې راعینا رعایت وساته چې راعینا نه زموږ شپن کیا ای زموږ بيزو سرون کیا نو جب تا وی رامیان دی پیغمبر ته غلط الفاظ استعمال یا درعونت نه دی کباحت ته وی غیب ته نبی اسلام باندې به غیب لګو نو دا عملی حالت دی علمی حالت هغه دی چې د علم ټکی په کې نشته کتاب ټول ګډوډ کړی دی او عملی حالت ادا دی ويقولون وترو بسه او دی وی راعنا لیم بالسنتهم دی وی لفظ دراعنا نبی علیہ السلام وی جهاد له چاند خدای غریب شي زمونږ نه غواړي دا له څنګه دین دی چې په دې کې ته چاند دی کې وطعنن او دی غبا دی وای غیب لره بیان د غیب کوي په دین په دین کې الله وې دې نقصان بد دي ظالمانو شو چې صحیح کار کړي صحیح عمل کړي ولو انهم او کچری دوی قا یقینا کچری دوی قالو ویلې وی سمعنا منګه اورید او اطعنا او تابعداري موکړه اطعنا ویلې وی په ځای د څه باندې بدل عصینا واسمع او غیر مسمعین وسر نه ویلې واسمع او ویلې وی لفظ د واسمع بدون غیر مسمع غیر مسمعین وسر نه ویلې وانظرنا او دوی لفظ د انظرنا ویلې وي په ځای د راعنا باندې بدل راعنا او دوی کې نو لکان خیر لهم دا د دې لپاره ډیر بهتره و کدا خپل کردار او ګپتار الله وی ټیک کړي وي د الفاظ برابر کړي دا دې خبره خبره واک په مو ډیره برابر خبره و ولیکن لګون دی ایمان راړي ډیر نه راړي بس ته دغه پورې واړه ښه